بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د دې نړۍ حقیقت یعنی د دنیا حقیقت چې دنیا او د دنیا متاع څه شی دي نو قدرمنو اوریدونکو د نیکمرغي تله او د شیانو تقدیر دا ټول د الله رب العزت په کلام کې شته نو موږ به په رحمان الله باندې د کافر کیدونکو د کورونو چتونه او د هغوی زینې چې هغوی ورباندې بامونو ته خیجي د سپینو زرو ګرځولې وای او همدارنګه د هغوی د کورونو دروازې او د هغوی د تختونه چې هغوی ورباندې تکیه کوي او په هغو باندې کینی هم د سپینو زرو ګرځولي وای او د سرو زرو دا هر څه خو محضې د دنیوي ژوند متاع ده او آخرت ستا رب په وړاندې صرف د تقوادارو خلکو لپاره دی نو قدرمنو اوریدونکو د دې نړۍ حقیقت دا دی چې دغه ټولې دنګې او ښکلې ماڼۍ چې نن خلکو په رشوت په سود او په حرامو پیسې لاسته راوړي دي او ځان ته یې جوړې کړي دي دا ټولې بې ارزښته او سپکې دي ځکه که دې شیانو د یو غوماشي د وزر په اندازه هم ارزښت درلودلای نو الله رب العزت به کافر ته ترې یو ګوټ اوبه هم نه وای ورکړي خو د الله رب العزت په دربار کې دا هیڅ ارزښت نه لري تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مطالعه کړئ د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ژوند مطالعه کړئ چې هغو آیا دنیا ته ارزښت ورکړی که نه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زه محمد رسول الله ته ورغلم په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځمکه باندې ویده و نو عمر فاروق فرمایي چې زما سترګې د اوښکو نه ډکې شوې او د سترګو نه مې اوښکې روانې شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې عرض وکړه چې ای د الله رسوله ورته مې ویلې چې ای د الله رسوله ته د قیصر او کسرا راحت او هوساینې ته ګوره چې څومره هوسا ژوند لري او څومره په راحت کې ژوند کوي پرله دې چې هغوی کافر دي او ته په ټولو انسانانو کې غوره انسان یې او ته داسې په خاورو باندې ویدې نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل چې ای عمره په دې کې څه شکمن یې او ته دا نه خوښوې چې ستا لپاره آخرت او د دې کافرانو لپاره د دنیا ژوند دی آیا دا تا نه خوښوي الله رب العزت فرمایی کوم خلک چې یوازې د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلاو غوښتونکي دي د هغو د کړو وړو ټوله میوه موږ همدلته ورکوو یعنې په دنیا کې ورکوو او په دې کې له هغو سره کمه کمی هم نه کیږي خو په آخرت کې د دغه راز خلکو لپاره له اور پرته نور څه نشته دوی به په اور او په جهنم کې پراته وي هلته به معلومه شي چې کم اعمال دوی په دنیا کې کړي څه چې هغوی په دنیا کې کړي هغه ټول خاورې ایرې شول اوس دغو ټول کړو وړه محض باطل دي کم کړو وړه یا اعمال چې په دنیا کې هغو کړي هغه ټول باطل دي ځکه چې هغوی د دنیا ژوند غوښته هغو په الله ایمان نه درلوده نو قدرمنو اوریدونکو که تاسې د الله له معرفت سره آشنایی او په عبادت کې بوخت اوسئ نو تاسو ته د نیکمرغي او د خوشحالي کلي په لاس درغله که څه هم تاسې په یوه جونګړه کې اوسیږئ او که تاسې په یوه ښکله ماڼۍ کې د مزدورانو ترمنځ ژوند کوئ او ټولې هیلې مو پوره وي خو که تاسې د ګمراهي په لار روان یاست نو دغه شیان تاسې ته نیکمرغۍ نشي دربښلی او په داسې حال کې به ستاسې آخرت تباه وي او له نیکمرغۍ نه به بېبرخې یاست نو دنیا هیڅ ارزښت نه لري تل لپاره د الله نه د آخرت د ښایسته ژوند او د هوساینې غوښتونکي اوسئ هغه انسان چې د خپل رب وپیژنده او د خپل رب په وړاندې د بندګي سر ښکته که نو نیکمرغي خیر او برکت ټول به الله د دې انسان په برخه کی که څه هم دا انسان په یوه جونګړه کې استوګنه ولري او هلته پروت اوسي خو د سرغړونې په صورت کې که ته په ماڼیو کې هم اوسیږي خو پر دې باوري شه چې ستا پای به ډیر تریخ وي ځکه چې تا لا تر اوسه پورې د نیکمرغي کلي لاسته نه ده راوړي الله رب العزت فرمایی و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنو بالعصبة اولی القوه الله رب العزت د قارون یاد کوي چې قارون د خپل قوم پر خلاف سرغړاوی وکړ او موږ هغه ته دومره خزانې ورکړې وې چې د هغه کلیګانې د قوي کسانو یوې ټولۍ به په خپل زور باندې ایله وچتولې دومره خزانې به وې چې د خلکو یو ټولۍ به د هغه د خزانو هغه کلیانې ایله وچتولې دا د هغو ژوند و خو تاسو راشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه و کرامو ژوند وګورئ چې هغوی د دنیا حقیقت پیژندلی و حضرت علی کرم الله وجهو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم هم دی یو سهار حضرت علی کرم الله وجهو او د هغې میرمن فاطمه الزهرا رضی الله عنها د څه خوړو لټه وکړه وږي ول چې څه شی وخوري خو هغه یې ترلاسه نه کړه په کور کې څه شی نه ول حضرت علی کرم الله وجه د یخني له امله یوه چپنه واغوستله او د مدینې په اطرافو کې د خواري او مزدوري په لټون پسې ووت چې چیرته مزدوري وکړي حضرت علی کرم الله وجهو ته چا وویل چې هلته فلانکی یهودی یو زراعتي باغ لري لاړ شه د هغه سره مزدوري وکړه حضرت علي کرم الله وجهه هلته ورغی او باغ ته د یوې دروازې له لارې ورننوت یهودي حضرت علي کرم الله وجهه ته ویل چې ای اعرابي هغه ته اعرابي ویلي راځه او له ما سره مزدوري وکړه او هغه مزدوري دا ده چې د دغو بوکو او دلچو په وسیله له دغې څانه اوبه را اوباسه او دغو ونو او بوټو ته اچوه هره بوکا یا هره دولچه چې ته د کوی نه راوباسې د هغه په بدل کې به زه تا ته یوه دانه خرما درکوم حضرت علی کرم الله وجهو د یهودي سره د همدغه تړون پر بنسټ څه موده دغه سخته او زړه چاودې مزدوري وکړه تر دې چې د حضرت علی کرم الله وجهو لاسونه وپړسېدل ځکه چې مخکې در دې به یهودي دغه کار په اوښ باندې کوه علي کرم الله وجهو به ټوله ورځ کار بېګا ته به دغه خپل بزدوري په مقابل کې څه خرماوې لاسته راوړې وي اول به لاړه محمد رسول الله ته څه خرما به هغه ته ورکړي او څه لږ اندازه خرماوې به یې خپلې میرمن فاطمة الزهرا ته له ځان سره یوړي همدغه د دوی د ژوند چارې وې خو هغوی پر دې پوهېدل او ډاډه ول چې کور یې له نیکمرغیو او خوښیو څخه ډک دی دنیا ته هغو د سره ارزښت نه ورکوه دنیا حقیقت باندې هغوی پوه ول هغوی د آخرت خوشحالي او د آخرت ژوند غوښت الله رب العزت وایي چې ښه وپوهیږئ چې د دنیا دغه ژوند له دې پرته بل څه نه دی چې یوه لوبه او ساعتیري او ظاهري زیب او سینګار دی او د دنیا ژوند ستاسې په خپلو منځونو کې یو پر بل باندې ویاړېدل او په مال او اولاد کې یو پر بل باندې د مخکې کېدلو هڅه کول دي د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشه نو په هغه سره د راپیدا کیدونکو نباتاتو په لیدلو سره بزګران خوشحاله شول بیا همغه کښت پخیږي او ته وینې چې هغه ژیړ شو بیا هغه بوس ګرځي د دې برعکس آخرت هغه ځای دی چې هلته د دنیا غوښتونکو لپاره سخت عذاب دی او د آخرت غوښتونکو لپاره د الله مغفرت او د هغه رضا ده د دنیا ژوند الله وایي د غولونې له متاع پرته بل څه نه دی هومنو اوریدونکو نیکمرغۍ د بلال سلمان او له عمار سره وه یو یې حق ته د آزان او بلنې کار سرته رسوه بل یې په صداقت سره له دغه ډول خلکو څخه موږ د هغو ډیر ښه عملونه قبلوو او د هغو له بدیو څخه تیریږو دوی به په جنتیانو کې شامل وي دا د الله رب العزت دغه رښتینې وعدې سره سم چې له هغو سره څه کیږي دا د الله رښتینې وعده ده له هغو سره قدرمنو اوریدونکو نړۍ وپیژنئ حقیقت د دنیا ځان معلوم کوي ځکه د دنیا جاه و جلال له منځه ځي رښتونی او حقیقي سعادت هماغه دی چې تل او بشپړ وي دوام یې په دغه او هغه نړۍ دواړو کې وي محاسن او ښایست یې په غمونو او اندېښنو سره له منځه نشي تللی تاسو وګورئ نعمان بن المنظر دا د عراق ولسمشر و تر یوې ونې لاندې کیناست او د شرابو پیاله یې په سر راواړوله دغه وخت نامتو حکیم عدی بن زید هغه ته په یوه لفظ سره نصیحت وکړ او ورته ویل پاچا سلامت پوهیږي چې دغه ونه څه وایي عدی بن یزید د عراق ولسمشر ته وایي چې آیا پاچا ته پوهیږي چې دا ونه څه وایي پاچا ویل زه نه پوهېږم چې دا ونه څه وایي عدی بن یزید هغه ورته شعر ویل په دې معنا چې زموږ په چاپیریال کې ډیرو لارویانو اړولي دي او ارغواني شراب یې نوش کړي بیا زمانې پرې لوبې وکړي او همدغه د زمانې حال دی کله څنګه او کله څنګه ونه داسې وایي چې ډېرو لارویانو زموږ په چاپېریال کې اړولي دي او ارغواني شراب یې څښلي دي بیا زمانې او وخت په هغو لوبې کړي دي دا د زمانې حال دی کله څنګه او کله څنګه د دغو شعري بیلګو په اوریدو سره د عراق ولسمشر په فکر کې ډوب لاړ او شرابخوري یې پرېښوده او همداسې مقدر او اندېښمن پاتې شو تر څو چې هغه مړ شه همدارنګه تاسو وګورئ د ایران شاه د فارس د حکومت د دوه نیم زره کلن تلین په ویاړ او د حکومت د نفوذ او د توسعې په مناسبت لویه جلسه جوړه کړې ده خو زمانه چاته ډیر وخت نه ورکوي فقط د زبېګا او سبا په موده کې هغه جلاوطن کړی شو د ایران نه ویستلی شو الله فرمایي تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء ستا چې چا ته خوښه شي حکومت ورکوي او له چا نه چې وغواړي هغه نه اخلي په دې توګه له خپلو قصرونو څخه لرې په محرومیت او په افلاس کې د ایران شاه مړ شو دا د دنیا حقیقت دی او چا په هغه باندې اوښکې هم تویې نه کړې الله فرمایی کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین څومره یې پرېښودل باغونه او چینې کښتونه او ځلانده محلونه څومره ژوندي وسایل چې هغوی پکې مزې کولې له هغوی نه وروسته پاتې شول او په دیو باندې چا هم نه جړل همدارنګه تاسو وګورئ د رومانیا جمهور رئیس دوه ویشت کاله هغه حکومت وکړ تقریبا اویا زره دانې شخصي ګارد هغه ځانته درلود بالاخره الله رب العزت پې غضب شه ځکه هغه د دنیا ژوند ته ژوند ویلی و نو اولس یې ورته په غوسه شو قصر یې ورمحاصره که او سره له محافظونو یې ټوټې ټوټې که الله رب العزت فرمای فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله وما کانو من المنتصرین بیا د هغه د مرسته کوونکو هیڅ کومه ډله نه وه چې د الله په مقابل که د هغه مرستې ته راغلی وای او نه یې خپله مرسته په خپله وکړای شوه همدارنګه تاسو د فلپین رئیس جمهور وګورئ چې هغه ډیره ستره واکمني درلودله ستر ځواکمن و له دغې ځواکمني او واکمني څخه په ناوړه ګټه اخیستنې سره خپل ولس له سخت ذلت او سپکاوي سره مخ که خو الله رب العزت هغه ته داسې سزا ورکړه چې ټوله واکمني او ځماکمني یې له لاسه ووتله له خپل هیواد اهل کورنۍ څخه هغه وشړل شه او په هیڅ کوم ځای کې هغه ته پناهګاه هم حاصله نه شوه او په یو بدمرغه مرګ باندې مړ شه او ولس یې په خپل هیواد کې د قبر لپاره هغه ته ځای هم ورنکړ الله رب العزت فرمایی فکلا اخذنا بذنبه په پای کې موږ هر یو د هغه په سره ونیوه نو هر ظالم بادشاه چې د دنیا ژوند ته ژوند ویلی وي او د آخرت ژوند یې شاته پریښی وي او تل لپاره په خپل مظلوم ملت باندې هغه ظلم کوي الله به داسې رسوایو سره مخ کوي تاسې په افغانستان کې هم ځینې بېدینان داسې ولیدل چې هغو لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره ول تل لپاره به مسلمانان ژوندي په خاورو کې خښول الله رب العزت څه سره مخ کړل څه اعدام شول او څه په بالښتونو باندې په خپل کورونو کې ووژل شول همدارنګه تاسو وګورئ د مصر رئیس جمهور چې هغه دنیا ژوند ته ژوند ویلی و چا به چې د حق او د توحید ناره پورته کړه هغه به یا اعدام کوو یا به یې وژه خو الله رب العزت د داسې ذلت سره مخ که د داسې شرم سره مخ که چې د څلور اتیا کالو په عمر کې اوس لا تر پنجرو شاته او بندي ذلیل او رسوا پروت دی دېرش کاله یې واکمني کړې وه همدارنګه تاسو د تونس رئیس جمهور وګورئ چې هغه د دنیا ژوند ته ژوند ویلی و آخرت ته شا کړې وه الله رب العزت په داسې شرم سره د خپل وطن نه جلا وطن که چې چا بیا په نړۍ کې هغه ته ځای نه ورکوه نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې تل لپاره د خپل هغه دنیا ځان ته ښایسته کړو دا نه چې د دنیا ژوند پسې وګرځو او آخرت زموږ او ستاسو نه ویر وي نو د دنیا ژوند قدرمنو اوریدونکو دا ژوند نه دی عقلمند انسان هغه دی چې په دنیا کې سره د کړاوونو ژوند تیر کړي خو د آخرت ژوند لپاره هغه ځان ته هڅه کوي چې هغه ښایسته کړي ځکه په دنیا کې انسان له ډول ډول حوادثو او پیښې سره مخ کیږي غم خوښي نیکمرغي بدمرغي خواري او دربدري او داسې نور حالات او په دې فاني نړۍ کې څوک هم په یو حال نه پاتې کیږي ډیر داسې کسان ول چې هغوی د دنیا ژوند ته ژوند ویلی و ورځ په کور کې تېره کړه خو شپه یې ګور ته یوړه یو ساعت په کور کې و خو بل ساعت دا ګور ته لاړه الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د آخرت ژوند لپاره موږ او تاسو یو څه وکړو د دنیا ژوند شاته پرېږدو که دنیا کې له مصیبتونو او کړاوونو سره هم ژوند کوو خو تل لپاره په دې هڅه کې اوسیږو چې د دنیا حقیقت وپیژنو چې الله دې ته لع و لهب ویلی دي اصلي او ابدي ژوند چې دی هغه د آخرت ژوند دی نو راشئ الله ته غاړه کیدئ د الله اوامر او د الله احکام ومنئ په دنیا کې چې کم کړاو او مصیبت په تاسو باندې راځي په هغه باندې صبر او زغم وکړئ چې الله رب العزت ستاسو تلپاتې او ابدي ژوند درته ښایسته کړي هغه کسانو چې د دنیا ژوند ته ژوند ویلی و الله هغوی رسوا کړل ذلیله کړل هم په دنیا کې رسوا کړل او هم په آخرت کې رسوا او سرښکته الله ته ولاړ وي نو د دنیا په مادیاتو باندې هیڅکله مه دوکه کیږئ د دنیا ژوند ته ژوند مه وایئ الله رب العزت نه تل لپاره د ابدي ژوند د ښایسته کیدلو او د عزت غوښتونکي اوسئ په دې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل